الرحيم باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا دا مخکې مونږ ووی د دې څه مطلب دی ځنې خلک لکه سعید بن مسیب لوی شان والا تابعی دی هغه وی دا حکم مخکې او بیا ثم نسخه بیا منسوخ شو کله به چې مړی وشو مال بازر شو چې مال بازر شو نو دا لازم و وارثانو باندې چې دا کم وارثان چې دا غوی حق نه کیږي هغوی لم څه ورکې دی غریبانانو لم ورکه مسکینانو لم ورکه د سر نه ول ورکه د تقسیمولو نه مخکې کله چې مړی وشي مال داغه زیر شي وارثان راشي وارثانو باندې دا واجب دي چې د میراث حصہ غریبانانو تم ورکی مسکینانو تم ورکی یتیمانانو ته ورکی داسې ورکی یا هغه خپلوان د مړی چې د هغوی حصه نه کیږي دا حکم خو بیا دا اولګید منسوخ شو امام بخاری د عبد الله ابن عباس ابن قول نقل کوي چې نه دا صحیح نه ده دا منسوخ نه دی دا باقی پاتې دی خو مدلی عجیبه ترجمه ده دی کوي عبد الله ابن عباس اصل کې دا دی چې د مال تقسیمیږي نو دوه قسمه مشران دلته راځي یو هغه مشران راځي چې د هغوی په میراث کې برخه کیږي یو هغه مشران راځي چې د هغوی په میراث کې برخه نه کیږي مدلی خو صرف د یو یتیم وکیلی دلته راشي مسله دا د مستحب طریقه دا د مستحب چې لکه د چا په دې میراث کې حق کیږي مستحبه طریقه دا ده چې د خپل حصې نه د مړي خپلوانو تم سور کی مسکینانو تم ورکی یتیمانانو تم ورکی او دوی ته ورکی او چې د کمو خلکو په میراث کې حصہ نه کیږي هغه مثلا د یتیم د طرف نه وکیل دی نو د هغوی لپاره مسله دا ده چې ولي یقولو قولا معروف دوستانو موږ نه شی ځکه مه غواړئ زمونږ پکې څه حصه نشته زمونږ پکې اختیار هغه نشته عبدالله ابن عباس صاحب دا دغه کوي منګه عامه ترجمه د دوارو یو شانتی کو نه وارثانو لپکاري چې د خپل حصے نه لګ لګ شي ورکی او که ډېر غوښته نو بیا وته خپل خبره وکي چې دا هم نکیږي خدا د سره منګه دغه وکړو احسان وکړو خا حدثنا ابو النعمان محمد بن فرزي قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وي ان ناسا یقینا یو ډله ده یزعمون هغوی دعوه کوي ان هذه الايه چې دا آیت نسخت دا منسوخ شوی دی عبد الله بن عباس وی یو جماعت دی یو ډله ده چې هغوی دا دعوه کوي چې دا آیات منسوخ دی لکه سعید ابن مسیب یا نورو ولا دس نه ده ولا دس نه ده والله په الله قسم ما نسخت نه دی منسوخ کړی شوی دا آیات نو وایي چې هلکه د آیات منسوخ نه دی نو بیا پې عمل ولې خلک نه کوي ولکنها لیکن دا آیات چې دی مما دا د هغه آیاتونو نه دی تهاون الناسو چې سستی کړي د خلکو تهاون الناسو چې سستی کړي د خلکو په دې کې عمل پې نه کوي خلکو پکې سستی کوي دا یو څو آیاتونه دي چې خلکو په دې کې سستی کړي دا یو پکې د آیات دی نو ما وی دی عجیبه ترجمه کوي عبد الله ابن عباس صاحب نو وی خچ دا منسوخ نه دی نو د دې څه مطلب خبره دا سه ده چې هما دا دو آیاتونه شې دي یا هما دا دو کسان چې دا دغه ته دا دوه قسمه خلک دي چې میراث ته دغه کېږي حاضرېږي هما دا دوه قسمه خلک چې دي یو هغه که نه چې ورزقوه منه یو دا قسم خلک وقولو لهم قولا معروفا یو دا قسم خلق نو هما دا دواړه شي دي والیانې دا غدوه نگرانی کون کی دی دو قسمه نگرانی کون کی د میراث دی د میراث مال چې حاضر شي نو د میراث د مال نگرانی دو قسمه خلق کوي والن یو هغه نگرانی کوونکی دی یریسو چې هغه په خپل میراث وړي لکه د مړي زامن رالل وذالک الذی او دغه والی دغه نگران دا هغه کس دی چې يرزقو چې هغه به غریبانانو ته لږ شی ورکوي فرزقوهم دا دې خلکو ته دغه دی چې د چا په میراث کې برخه کیږي هغه دی د خپلې برخې نه فرزقوهم دې غریبانانو ته ورکې دویم ووالن او دویم قسم هغه نگرانی کون کړي چې د بل یتیم د طرف نه وکیل لی او د دس اختیار نشته ووالن بل هغه نگرانی کون کړي لا یرسو چې هغه میراث نه اخلي د هغه میراث کې حق نشته خو ما وی د دې مړي په زامنو کې یو وړو کې بچی دی دو درې کالو بچی دی د هغه د طرف نه دی راغلی دی دغه وکیل دی وقال عبد الله ابن عباس بوي فذلك الذي دا هغه والی دی یقولو چې دی به خلکو ته خبره کوي بالمعروفه نو وليقولو قولا معروفا دا تقسیم شو دا به یو قسم ډله وي او فرض وقوهم دا به بل قسم ډله وي چې د کم خلکو میراث کې حق شته نو هغوی ته څه دی فرض وقوهم هلکه دې غریبانانو ته هم لږ لږ شی ورکې او چې د چا پکې په خپله برخه نی خو د یتیم د طرف نه نماینده نو هغوی ته دا دی چې وليقولو قولا معروفا یقولو هغه قول معروف څه دی داسې به ورته ووایي غریبانانو زما پکې په خپل سي اختیار نشته لا املک لك ز قدرت نه لرم ستا د پاره ان اعطيك چې تا ته غریب څه درکم زما پکې خپل برخه نه کیږي دا د تقسیم وکړو باب ما دا باب دی د هغې یستحب چې مستحب دی لمن توفیه د هغې چا دپاره چې هغه وفات شي فجاعتا اچانک ان یتصدقو مستحب طریقه دا ده چې دوی صدقه وکړي دا وارثان عنه دا غنه دا یو مسله کم سړی بنی آدم چې اچانک وفات شي مستحبه طریقه دا ده وارثانو دپاره چې د دغې مړي د طرف نه دغه وکړي صدقه وکړي کیدای شي که دی اچانک نو مړ د به څه وصیتونه کړي او څه صدقې به یې کړې وي باب ما دا باب دې د هغه یستحب چې هغه مستحب دی لمن د پاره دا غشا توفیا چې هغه مړ شي فجاءتن ناسا په اچانک نو مستحب دا دی ان یتصدقو چې دا وارثان صدقه وکړي عنه د هغه نه دا یو دویم وقضاء النذور او بل مستحبه طریقه شدا پورا کول د نظرونو عن المیت د طرف د مړینه ته اوس پوهېږي چې زما بابا نظر کړو یا زما ادې نظر کړو خو هغه نظر یې پوره کړی نه دی مستحبه طریقه دا ده چې وارث را پاسي او د خپل پلار طرف نه د خپل مور طرف نه چې کماوی غ نظر کړي و غ نظر پوره کی وقضاء النذور او پوره کول د نظرونو عن المیت د طرف د شانه د مړینه ریا د خیال لري سړی نظر کړي دی لا پوره کړي نه دی او دی پکې مړ شو نو وارثانو له مستحب دي وګورې دا لې مستحب دي چې هغه نه څه پریښی وي او نه وصیت کړي او که داسې وي چې مال هم ډېر دی وصیت یې هم کړی دی او هغه روایت د حضرت عائشه نه کوي پرون مونږ مازیګر مشکات کې وې امام ترمذی یو اعتراض کوي چې اوروا د حضرت عائشه سره ملاو نه دی دا غینه سما ثابت نه ده نو الته منګه وی چې بخاری د دینه ډک ته دا خبره دغه د دلته بیا غد راغی ګوره حضرت عروه د حضرت عشین حدیث بیانې معلومیږي د د سما د حضرت عشین شته ان رجلا حضرت عشوی یو سړی لاندې لیکي دا ما غپرونه دی ښا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ان رجلا یو سړی قال للنبي صلی الله علیه وسلم هغه وی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت ان امي یقینا زما مور چې ده ان امي وی د دې نامه وا عمره ان امي زما مور چې ده افتت اف تولتت نفسها او تختول شو نفس داغه یعنی اچانک مړه شوه افتو تیلت نفسها اچانک واغستې شو د هغې نه نفس د هغې مطلب دا دی اچانک مړه شوه و اوراها او زه ګمان کوم په دې خپله مور لو تکلمت که هغې خبرې کړې وي او هغې ته لږه موقع میلو شوې وي نو هغه ډیره سخی وه تصدقت نو هغې به صدقه کړې وي زما مور داسې اچانک مړه ده او که هغې ته موقع میلو شوې وي هغې به صدقه کړې وي هغه غریبه بې صدقې لاړه افا اتصدقو ایا زه صدقه وکم عنها د خپلې مور د طرف نه عام مسلم دا ده د مړي د طرف نه تاسو خیرات کوئ دا څنګه دي بالکل جایز دي مړي ته ثواب رسیږي نو قال نعم رسول الله وتوي او تصدق عنها صدقه وکا دا غینا صدقه وکا دا غینا دلته د نظر خبره پورا نشوخه لیکن د بخاری دا طریقه ده چې کله دی نقل کوي یو روایت خو اشاره پکې بل روایت ته کوي او بل روایت رسو را روان دي نو هغه کې نظر خبره شته حدث عبد الله بن يوسف قال اخبر مالك بن غنم شهاب بن عبيد الله بن عبد الله غنم بن عن ابن عباس عبد الله بن عباس وي ان سعد بن عباده يقينا حضرت سعد بن عباده استفتا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسو کو د مسلې د رسول الله نه استفتا طلب د مسلې کولو د دې وجه نه کم سړی چې طلب کوي نو هغه ته وایي مستفتی طلب د فتوی کون کې او د مسلې جواب ته سوی افتا افتا نو بیا چې هغه کم سړی جوابونه ورکوي هغه ته سوی مفتی خ نو حضرت سعد ابن عباده استفتا غ طلب وکړو سوال وکړو د یو مسلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه فقال داغه د سوال تفصیل لی فقال وی وی ان امی یقینا زما مور چې ده ماتت اغمړه شوه وعليها نظرن او پاغي باندې نظرو مور مې مړه شو او هغه یو نظر منل او هغه نظر په همداسې پاتې شو نو که زه د خپل مور د طرف نه نظر پوره کوم نو دا به کارو کی کنه نو فقال رسول الله وتوي اقضه پورا کدا نظر انها د مور نه دی د مور د طرف نه دی نظر هغه پورا کا دا نظر څه شی نو مختلف روایتونه راځي خو اکثر خلک دا وایي چې دا آزادول د دغو د غلام چې دی دا نظر کړی چې زه به غلام آزادوم باب الاشهاد دا باب دی د غوا کولو فی الوقف په وقف کې وصدقه په صدقه کې والوصیت په وصیت کې الکه یو شی وقف کې بهترینه طریقه دا ده چې یو دوه کسه پې ګواه کا هلکه تاسو راشه دا دوه کسه ګواه شئ چې دا پټې ما مدرسې ته وقف کو یا دا پټې ما جماعت ته وقف کو یا دا باغ مې دی غریبانانو ته وقف کو پکارو چې دوه کسه گواه کی یا صدقه صدقه کې اوس دکان دې دې پسړې کې او دا دکان ته خیرات کې چې دا زه دې پلانی غریب لور کوم چې لانجی ختم شي یو دوه کسه گواه کا الکه تاسو راشه دا شی زه صدقه کوم مور پسې صدقه کوم پلار پسې صدقه کوم والوصیت یا وصیت یو سړی مری د مرګ په وخت کې دی وصیت کوي په کار دا و چې دوه کسه ګواه کی تاسو دوه ګواه شیخه زه دا وصیت کوم چې زما د مرګ نه پس دی زما پلانی مال د پلانی وي حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يغلى يغلى انه سمع غكرمة قول ابن عباس يقول انبانا ابن عباس حضرت اکرمه دا د عبد الله ابن عباس صاحب آزاد شوی مری هم او بل رستاسو ویلو د شاګرد هم یقول اکرمه بوي چې انبانا ابن عباس خبر را کړی دی مونږ ته خپل استاد عبد الله ابن عباس مونږ شاګردانو ته خبر را کړی دی ابن عبد الله ابن عباس د څه خبره ان سعد ابن عباده چې حضرت سعد ابن عباده تاسو ویلو سعد ابن عباده دا د خزرج قبیله دغه او خاص سردار او سردار لکه سعد ابن معاذ د اوس قبیله او داسې سعد ابن عباده دا د خزرج قبیله او په خزرج قبیله کې بیا د دې د خاندان نامه و بنو ساعده بنو ساعده دا هغه کورنۍ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو په دې ځای کې غټه جرګه وشوه بنی ساعده کې چې د رسول الله په ځای به خلیفه وسوکي نو بیا په دې ځای کې حضرت ابوبکر صدیق منتخب شو ها نو سعد ابن عباده اخا بني ساعده چې هغه رور دی د بنو ساعده د قوم یا د کورنۍ سړی ته خلک سوی رور نو سعد ابن عباده شو توفیت امه وفات شو مور داغه وهو غائب او حال دا دی چې سعد ابن عباده دا غائب عنها دا غینا تاسو ویلی وغه د رسول الله سره جهاد ته تلو چې راغی فاتن نبی صلی الله علیه وسلم نو دی راغی پیغمبر علیه السلام ته فقال وی وی یا رسول الله اے دا الله رسوله یا رسول الله بوایخه د لام بزور وای یا رسو دلته ځنه سادهګان وای یا رسول الله اوس کدا لغته لرکه الله نو بیا بداسه وای یا رسولو خو چې رسول اضافت الله ته وکینو یا رسول لله یا رسول الله اے دا الله رسوله ان امی یقینا زما مور چې دا توفیت هغه وفات شو وانا غایبون او حال لا دې چې زه غایب وم عنها دا غینا هغه موقع نه و د مور اونری ده فهل ينفعها شيء ایا فیده رسی هغې ته څه شی ان تصدقت به که زه صدقه وکم په هغه شي عنها د مور نه د مور د طرف نه څه شی ورکمه نو هغه زما مور ته به فیده رسی ان تصدقت که زه صدقه وکم به په دغه شي عنها د طرف د مور نه نو قال نعم رسول الله وتوي او چې خیسته خیرات للهیت پکې وي د کاونی او داسې نی بی اندازې ثوابونه الله تعالی مړي ته رسي او چې لا بیا پکې د غمو کې نو بیا خو نور علی نور دی زمکه لکه خیرات کوي ګورې خان دا بهتر شی دی ریچی کوي هم کوي خو هغې کې دومره اجر نشته لکه څونه چې په دغه کې دی زمکه کې دی غریبانانو له پنځه مرلې لس مرلې دا ځمکې نه راکوي قال نو دغه وی سعد ابن عباده دا پرون تاسو ویلو او د ډیر په شوق باندې دا دغه کو ساته به دا محراب باغ چې دی صدقتون دا څه شو صدقه شو علیها په نامه د هغې باندې به دا خیرات شو هغه دی سعد صاحب صدقه کوي او په صدقه کې څه کوي رسول الله ګواه کوي نو ښه خبره دا ده چې داسې ځمکه صدقه کې مور پسې صدقه کې پلار پسې کې بل پسې کې نو یو سو غوان را ولې شغه غواش باب قول الله عز وجل دا باب دې د دې قول الله چې وآت الیتام اموالهم دا غبل رسم ویلو ورکه یتیمانانو ته مالونه داغوي دی یتیمانانو له دا مالونه ورکه ولا تاکلوا اموالهم او تاسو مخره مالونه د دوی الا اموالکم یو زید خپل مالونو سره دا ګور بیا راغی بابا جی چې مړ شو او دا غ زامن پاتې شو خو یو زوی پکې نابالغ دی یتیم شو خ یتیم چې یتیم شو مشترک خرچه مکوي چې د یتیم مال او خپل مال سره مشترک راکاږي خلک دې کې خو د یتیم مال خلل کیږي فورا میراث وقف دغه کې موقوف کې تقسیمو کې یتیم لا پکې خپل برخه بیره کې بس بیا دغه کوي چې څه کوي وسره کوي ولا تاکلوا اموالهم تاسو مخره مالونه د دوی الی اموالکم یو ځای د خپل مالونو سره انه یقینا دا د یتیم مال خوړل کان حوبا کبیره دا د ګناه غټه و ان خفتم بیا مسله وا لکه څنګه چې د یتیم مال خوړل ناجیز دي نو دغه څه ګوري یتیم جنې چې په نکاح کې او د هغې سره ظلمونه کوي او د هغې حقونه نه پوره کوي دام ظلم دی و ان خفتم کشر تاسو یریدلی الله تقسطو چې تاسو به انصاف نه کوي فل یتاما په یتیمانانو جنکو کې او ستا ته مثلا ریره یتیمه ده او تی زیله کې یا د ته د تر لور یتیمه ده او ته پاسې هغې مال هم شته دی او د هغې جمال او ښایست هم شته او تی په نکاح کې نو یو طرف ته د وسره د نکاح شوق دی خو بل طرف ته مدلی چې داسې جینۍ ته کې نو څونه مهر علی مثلا هغه سلور تولې دي خو دی لا هغه سلور نه کوي چېرته نیمه توله وله وکړي حق یې نه پوره کوي دا خبره جایز نه ده نو فنکحو تاسو په نکاح کې دا جینکې مه کوئ نورې خو لږې نه دي ما طاب لکم هغه چې خوښ یې ستاسو من النساء د نورو ښځو نه حدثنا ابو يماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروه بن الزبير يحدث حضرت عروه ابن زبير يحدث دا د بیا ګوره سما د عروه د عائشه نه ثابته ده انه سأل عائشه حضرت عروه تاسو کو د حضرت عائشه نه د دې آیات په باره کې چې د دې آیات څه مطلب و ان خفتم الله تقسطوا کشر تاسو یریدلی چې تاسو به عدل اونکړی شی فی الیتاما په یتیمانانو جینکو کې دا رویره مې دا زویلی کوم دا مې د تره لور ده ډېره ښکلې ده زه کوم خو یاره یو مسله ده د دې خو پوښتنې والا نشته سبا به ورسره بیا عدل نشم کولی انصاف به نشم کولی ښه نو فانکحو ما طاب لکم د دې څه مطلب نو قالت عائشه حضرت عائشه ورته وی چې هی الیتیمه داغه یتیمه جینۍ ده داغه یتیمه جینۍ ده فی حجر ولیها چې هغه وی په پرورش د خپل ولی کې د خپل نگران په پرورش کې وی نو الله وته حسن هم ورکړي دی جینۍ ته او د پلار نه ورته معلم ډیر دی نو دا ولی نه دی دا چې څوک د دې نگرانی کوي دا وته پسخیږي چې وای خدای ګو دا جینۍ که بل چا وکړه نو دی خو ډېره ښایسته ده او بل دا مال به بیا زمانه لاړ شي خاوند ته پردي سړي ته نو فیرغبو دی شوق کوي دا یرغبو نه دی د دې نه چې رستو فی راشي په معنا د شوق او د میلان سره راځي خو چې د دې نه رستو عن راشي ومن یرغب عن ملت ابراهیم نو بیا په معنا د اعراض سره راځي ښه فیرغبو نو دی شوق کوي فی جمالها په خایس داغی کی ومالها او په مال لدی کی ویریدو دی راده کوي ان یتزوجها چې دی په نکاح کی ده یې ځان ته په نکاح کی یې زوی ته په نکاح کی او پس شي بی ادنا پاغه ډیر معمولی پاغه ډیر کم من سنت نسائها داغه طریقو د خزه د دینا ستاسو په دا کلی کې چې دسی جنکه چې دسی حسن لري پسونه مہر زی مثلا هغه په 2 لک روپۍ زی او ته زمړه خو یو لزر روپۍ بوله ورکو هغه مال او د حسن د تمه د وجې نه نکام وسره کې لیکن مہر ولا دا غنور خزو په شان نه ورکه کم ورکه نو فنه دا خلق من کړی شو ان نکاحهن د نکاح دا غوینا چې په هر وخت کې د دوی سره نکاح منه ده الا ان ي... الا ان يقسطوا مگر کدوی انصاف کی لهن د دوی سره خیر دا مسله خو وشوه څه وخت پس بیا دا خلک رالل د رسول الله نه تپوس کوي قالت عائشه حضرت عائشه وی ثم استفت الناس بیا تپوس کو د مسلې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه بعد او پس د دینه بیا تپوس کو نو فانزل الله الله دا نازل کو چې حضرت کله نا کله داسې وي چې یو جنې جمال هم لري حسن مال هم لري دلته ورته خپل ولي پسخیږي که په دغه سره نکاح کیږي ځان له په نکاح کی او که دغه سره نه کیږي زیله په نکاح کی خدا عام خزو پشان مہر نه ور کوي کله نا کله داسې وي چې یتیم وي نه جمال شته حسن او نه مال شته دې ته اعراض کوي نه کوي چې په دا جینه څه کوو بله به وکړو دا تپوس ته کوي نو فانزل الله الله تعالی دا آیات نازل کو چې یستفتونک فی النساء دا خلق تپوس کیستانه په بار د خزو کې قل الله یفتیکم فیهن ورته وایي چې الله فتوا درکوي تاسو ته په بار د دوی کې او هغه آیاتونه د ته فتوا درکوي چې کوم د دوی په باره کې راغلي دي قالت حضرت عائشہ وی فبین الله الله واضح کو بیان وکړو فی هذه الایت په دې آیات کې چې ان الیتیم چې یو یتیم جنې اذا كانت ذات شمال او مال چې کله وی خاوند حسن یاد مال نو بیا خو تاسو ته پسخیږي نو رغبو دوی شوق کوي فی نکاحها په نکاح د هغې کې نکاح ورسره کوي خو د نورو جینکو په شان ورسره معامله نه کوي هلکه داسې جینۍ چې ته کې پردی نو په څونه مهر کې دلته دا یو مسله ده په دې ځینې علاقو کې غالبا دلته هم دا شته پردی جینۍ چې خلک کوي نو ډېر مهر ورکوي خپل د کور جینۍ چې کوي هغه په کم مهر کوي دا هم نه ده پکار دا ځینې کورنۍ داسې چې سره متفقي ریره راوالي زوی له کوي هلکه داسې جینۍ چې ته پردی کې څونه مہر باندې وکي پکارو چې رویره کې هم باغ نه مہر ودغه کې دا د مسله د خپل ولې نه ده دا د دې جنې حق دی کله سړی خورزه کوي وای زمړه خو سوا لوکا الکه دا مو وایا دا جنې چې تاسو بل چاله ورکوي سونه مہر باندې دغه کوي نو چې خپل له ورکه ما غو خیال ساتل پکاري ها نو یو طرف ته به د دې په نکاح کې شوق خو بل پلو ولم یلحقوها دی بنه یو ځای کوله دا شینه بسنتها دا غخپل طریقې سره الکه د سی جنې عام طور چې خلک په نکاح کوي سونه مہري به اکمال الصداقه په پوره کولو د مہر سره دی به دا کوو نو حضرت عایشه وایي چې لکه څنګه مدلي چې تاسو دا جینۍ خوښه نی او د دې د نکاح نه مخ ګرځوي نو دغسې چې خوښه می او حق نه شي پوره کولی هم مخ ته وګرځوي مې کوي فاذا كانت مرغوبا مرغوبا عنها کله چې وی یو یتیم جینې مرغوبا چې مخ ګرځول شي انها دا غینا کله نه کله یتیم جینې وی خکلم نه دا مالم نشته نو خلک وي مونږ پیسه کوو فی قلت المال په کموالی د مال کې مالم نشته والجمال او په حسن کې حسنم نشته نو ترکوها نو دوی دا جنې و یره دا نکو او ولتمسو غیرها او بیا دوی طلب کوي د بلی جنې من النساء د نور خزونه نو قالت حضرت شوی لکه هغه جنې چې هغه حسن نشته او تاسو پرې دی نه پنی کا کوي نو دغه سه د حسن والا جنې چې مہر نشه پورا کولی حق نشه پورا کولی دام پرې دی فکما یترکونها لکه څنګه چې دوی پریدي دا یتیمه جینې حین یرغبون عنها کله چې دوی اعراض کوي د دین او خوښې نی نو فلیس لهم نشته دوی له حق ان ینکحوها چې دوی په نکاح کې هغه اذا رغبو فیها چې کله دوی شوق کوي په هغې کې یو صورت کې بدغی چې د نور جنکو په شان دغه ولا ورکه مہر الا ان یقسط لها مگر چې دوی انصاف وکړي د دوی سره الا ان یقسط لها الاوفا مگر دا چې دوی ورکې دی له الاوفا پورا من الصداق د مہرنا ويعطوها حقها او نور چې کم حقونه یې هغه مولا ورکي بل سرنامک دی باب قول الله عز وجل دا باب دی د دې قول الله الکه چې یتیم در تپاتې دی لګ کله نا کله امتحان کوه تاسو ویلو لس روپې ورکه بچیه منډه ده یو تیلو دبلی راوړه وګوره چې صحیح راوړي که نه بله ورځ ورته وایه ها دا دېرش روپۍ واله ډوډۍ راوړه ته وګوره چې څنګه ډوډۍ راوړي کم دکاندار نه راوړي دا دغه وکړي حتی تر دې پورې اذا بلغ النکاح چې هغوی ورسیږي وخت د نکاح ته یعنی بالغ شي نو چې بالغ شو بیا یتیم پاتې نشو فإن آنستم منهم کشر تاسو معلوم کو د دې یتیمانانو نه رشدن پویا بالغ هم شو او پوی هم نو فتفعو الیهم تاسو ورکه غوی ته اموالهم مالونه دا غوی هدایه کې تاسو ویلی دی یو یتیم دی مدلی خلولا دی په ډنګ نه دی چې که یو روپۍ ورکې ملوزی او که دوه روپۍ ورکې وملوزی نو که دی بالغ شو هم دا یتیم مال دا خپل مال مه ورکوي مه ورکوي مه ورکوي تر دې پورې چې سن رشد ته ورسي هغه عمر ته ورسي چې کم د پوی عمر دی پوی عمر سلیرش کاله دی ښه سلیرش سلیرش ته کالو پورې بیا مه ورکوي ساتي سلیرش کالو ته چې ورسېد که نه او یو سړی بیا هم سړی نشي نو د دې نه وروسته بیا دغه کېږي نه بیا ورکه خ فدفعو الیهم تاسو ورکه غوی ته اموالهم مالونه دا غوی ولا تاکلوها او تاسو مخره یا مالونه د یتیمانانو اسرافا په داسې حال کې چې زیاتې کوونکي د یو روپې په ځای دوه خوره وبدارن او په داسې حال کې چې تاسو تیزی کوونکي زر زر خوره چې دا به هم راته سبا تربوري غټ به شي بیا به رانه پیسې واپس اخلي ان یکبرو تیزي د څه نه کوې د دې نه چې دا ماشومان غټ شي د یتیم په مال کې خوراک څنګه دی ومن کان غنیا کم سړی چې مالداری د کم سړي خپل مال شته نو فلیستعفف هغه د ځان وساتي د یتیم د مال نه هغه مزدوري د یتیم نه علي ومن کان فقیرا کم سړی چې فقیري نو فلیاکل بالمعروف ادي اخري په ښه طریقې سره دونه مال د یتیم د مال نه خوره چې هغه تا ولا څومره کار کړی دی چې هغه د مزدورۍ شکل یو ورځ دی ولا د هغه پټي کې ګوټ کړی دی د یو ورځ مزدوري څومره د یو ورځ مزدوره هغه نه تیواله الی قوله نصیبا مفروضا دا بیا ډیر وړاندې تللی دی دا میراث چې دی دا دی حصه مقرر وکفا بالله حسیب مس کې راځي کنه پورا دی الله حسیبا نو د حسیبا معنی کوي کافیا کافی یو وما لل نو یو د دې آیات او بل وما لل وسی او بل هغه چې وی د وسی د پاره ایعمل فی مال الیتیم چې هغه عمل وکړي په مال د یتیم کې وما یاکل منه او هغه چې دی خوري د دینه بقدر عمالته په هغه اندازه د مزدورۍ ده ده تاسو ویلیو یو سړی مري واړه واړه بچیانی دي نو دی یو سړی ته وکیل ځان له مقرر کی چې زمرمه او زما د مرګ نه پس ته روره زما د دې وړو بچو اختیارمن ته زما د دې پټي او د دې دکان اختیارمن ته دی ځان له وکیل مقرر کنو دی وکیل ته څه وایي وسی هلکه دا سړی چې مړ شو نو دا وسی په مال د مړي کې څومره تصرف کولی شي د دې مړی په مال کې بیا دې خوراک کولی شي که نشي کولی وی او کولی شي خو دونه به کوي چې څونه دې مزدوري وکړه هغه نه به د مزدورۍ اجر لري حدثنا هارون قال حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا صاحب الجويريه عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر وی دا تاسو ویلو ان عمر یقینا حضرت عمر تصدق بمال هغه خیرات کمال له چې د دې عمر صاحبو على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علی السلام کې دا باغونه او خا باغونه ما درته وی ګورې دا دی دا ډیر لوی اجر لري خیراتونه کوي ډیر لوی اجر دی خو که ځمکې هم خیرات کوي په دې باندې هم لږ ځان بلدول پکاري پنځه مرلې لس مرلې چې څونه دی وسي دا هم له صدقه کوي او بیا چې په مړي پسې صدقه کړه نو ډیر لوی اجر دی حضرت عمر صاحب په خیبر علاقه کې دغه سی باغونه او هغه باغونه راواغشتل صدقه کړو خ یقال له و چې ویل کیږي هغه ته وکانه یقال له ویل کیده به د غزه ته سمغون د خیبر علاقې سره دغه یو ځای دی سمغه ورته وایي دلته د ده باغونه وو وکانه نخلا او دا کجورې فقال عمر نو حضرت عمر وایي یا رسول الله ای د الله رسوله انی استفدتو یقینا ما حاصل کو مالا مال وهو عندي او دا مال پنیز زما نفیسون ډیر بهتر دی او الله سوی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون فاردتو زه اراده کوم ان اتصدق به چې زه خیرات کوم هغه فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دا سې چلو کام تصدق به اصله تصدقه وکا پاغه بنیاد د دې دا سه مکو چې کجور خالی صدقه کې دا اصل یعنی دا زمکه دغه کا صدقه کا او دسی وای چې دا زمکه می وقف کړه نه به سو خرسی نه به سو چاته بخی او نه به څوک زما نه په میراث کې علي لا یباعو نه به خرڅولی شي ولا یوهبو نه به چاته بخښلی شي ولا یورثو نه به په میراث کې اخیستل کیږي ولکن ينفقو لیکن خرج کولی بشي په دې غریبانانو ثمره میوې د هغې فتصدق به عمر نو صدقه وکړه پاغه عمر فصدقته ذالک نو د د صدقه چې کوم دا و فی سبیل الله دا د الله په لار کې و مجاهد لبا د دین امداد کېدو وفي الرقاب فازادولو د مریانو کې مثلا مکاتب بو هغه به کش نشو پورا کولی د دین به د هغه امداد کېدو والمساکین د غریبانانو وظیف خدای ملمانه برالل د دینه په تاغوی ملمسیا کې دا او ابن سبیل مسافر ولی ذل قربا او د پاره د خاوندانو د خپل ولی در حضرت عمر چې کوم ذل قربا او بیا حضرت عمر وسره دا شرط لګی چې صدقه مې که خو چې څوک د دې نگرانی کوي اوس هغه وسی شو ښا چې څوک د دې نگرانی کوي نو پاغه به دا ګناه نی چې په خپل ته خوراک کوي یا دوست راغې ملما او په ملما باندې خوري ولا جناح علی من او نه به ګناه په هغه چا ولیه چې څوک نگرانی کوي د دې ان یاکل منه چې دی وخوري د هغې نه بالمعروف په ښه طریقې سره په خپل وخوري او یو کلا یا یې وخوروي صدیقه په خپل دوست خو غیر متمولین دی به مال جمع کون کی نوی به د دینا حدثنا عمید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ومن كان غنيا کم سړی چې مالداری یتیم ورته پاتې دی او د یتیم مالم دی نو فلیستعفف هغه د ځان وساتي د یتیم د مال نه لکه تاسو ویلي د یتیم مال خوړل دا په خېټه کې د جهنم اور اچول دي ومن کان فقیرا کم سړی چې محتاجي دا د یتیم مشر نه دی دا محتاجی نو فلیاکل بالمعروف هغه دی او خوراک کوي د یتیم د مال نه په ښه طریقې سره نو قالت حضرت عائشه وی چې انزلت فی والی الیتیم دا آیات نازل شوی دی په هغه نگرانی کوونکې د یتیم کې هغه یتیم چې څوک نگرانی کوي لکه تری وي یا بل څوکي ان یصیب من ماله چې دی حاصل کی د مال د یتیم نه اذا کان محتاجا خو چې کله دی محتاجی او سمره بی قدر ماله په اندازه د مال د د چې سونه پکې حق کیږي بی قدر اټه کې څنګه دی ماله په اندازه د مال د دو یا دسی وایې ستاسو حاشا وایي بقدر ما له په اندازه د هغه حق چې کوم د ده پکې کیږي بالمعروف په ښه طریقې سره باب قول الله تعالی دا باب دی د دې قول الله ان الذين ياكلون اموال اليتامى هغه خلق چې هغه خوی مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره زیاتې کوي یو خدای دغه دی چې د یتیم مال په حق خورې ماوې ټول شپه د بیګوا د یتیم غنیو بکړی دي ټول شپه نو الکه د شپې چې سړی ټول شپو بخور کوي نو مزدوری څومره ده مثلا پنځه سوه ده نو دا چې تیالې دا خو خیر دی نه دا په زیاتی سره په ظلم سره ان نرور دا دوی خوراک نه کوي انما یاکلون یقینا دوی اشی فی بطونهم پخپلو ګېډو کې نارا اور د دوزخ وسیسلون سعیرا او زر د چې دوی بننوځي هغه ګرم اور ته قال رسول الله وی امت ته پیغام ورکي چې که ارس کوي کوي خو امت د دې پین او خبرو نه ځان ساتي دا او خبرې د انسان دنیا هم تبا کوي او آخرت هم تبا کوي اشتنبو السبع اشتنبو السبع الموبقات ځان وساته د هغه اوو خبرو نه الموبقات چې هغه هلاکوونکي دي ځان وساته د اوو خبرو نه الموبقات چې د اوو اړه خبرې هلاکوونکي دي سړی تباه کوي دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي په هغه اوو خبرو کې یو څه شی دی د یتیم مال خوړل د یتیم مال دی چې وخوړ دنیا به دې ګډه وډه شي او آخرت قالو یا رسول الله صحابه وې اې د الله رسوله چې دا پنځه هلاکونکي ګناهونه دا سری ما هن دا سری و ما هن دا سری نو قال رسول الله وته جواب کې وای چې الشرک بالله دا الله سره شریک پیدا کول دا داسې ګناه ده چې آخرت هم تباه کوي او دنیا هم په کبایرو کې دې ته وایي اکبر الکبایر په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه وسحر جادو جادو چې کم جادوګر جادو کوي دام ګناه کبیره او کچاله کوي دا غل پرم د ته ولا ورشي چې مال وکا دام پکې راغی جادو کله نا کله جادوګر دسې الفاظ استعمالي دسې کارونه هغه کوي چې د ایمان د شرطونو نه خلافي نو خو بیا پکې شک نشته چې دا کافر دی او کنه جادوګر په جادو کې داسې الفاظ نه استعمالوي داسې اعمال نه کوي چې هغه د ایمان د شرطونو نه خلافي نو بیا وته کافر نشه ویلې خو غټ دغه دی ګناګار غټ دی نو وسحر جادو وقتل النفس التي او بل قتل ول د هغه بنی آدم حرم الله چې الله حرام کړی وي دا قتل پنا حق باندې قتل الا بالحق مگر په حق دا ټول تاسو ویل دي واكل الربا او خړل د سود الکه د سود معاملې کول و اکل مال الیتیم او خوړل د مال د یتیم هغه دی راغی د یتیم مال دا په ګناه کبیره کې غټه ګناه کبیره ده و تولی او شا ګرځول یوم الزحف په ورځ د جنګ د کفر او د اسلام جنګ دی جهاد دی او ته پکې خالی شا وګرځې او لاړ شې منډه کې او بل دا پکې عظیمه ګناه ده یو پاک دامنه ښځه ده پاک دامنه او یو بدعمله راشي او په هغې باندې تهمت ولګوي چې دا زنا کړې ده سخته عظیمه ګناه ده خزی چې دی خوارانې کمزور قوم دی نه د چا د جواب دی نه د چا د بدلی دی او ته لاړ شې او په دې پاک دامنه ښځه باندې تهمت ولګې وی دا توره ده او دغه کو داسې کو اکثر ځنې علاقو کې الله دې معافي وکړي سخته ګناه ده ظلم اکثر چا چې دا کړي دي هغوی د دنیا خیر نه دی لیدلی او نه به د آخرت خیر وویني مړی به وکړي مړی او بیا ویزه به دغه دی ښه پلانې پې ورتوره کړه ویشړله هغې غریب نه خبر یې او نه بل سي او په هغې باندې تهمت د زنا ولګوي نو دا ډیر عظیمه ګناه ده د دې انسان اخرت هم تباه دی او دنیا هم تباه ده چې چا کړی دی نو او هغه دې سکه چې داغي اولاد بم په دنیا کې خیر نه ویني وقصف المحصنات او تهمت د زنا لګول په پا پاک دامنو خزو یو خو د سی خزی لکه بازارې دا مشهوري هغه باندې کې تهمت لګاو په هغه ملګاو خو بیا هم ګناه کې نه راځي المؤمنات چې هغه خوارانې مسلمانانې وي او الغافلات او هغه خوارانې سي ناخبره یي د دې شینو نه ناخبره یي او ته پې تهمت د دغه ولګې د زنا باب قول الله عز وجل دا باب دې د دې قول د الله زبست ښه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ملک جان سنگ خیر